د اسلام غیور مشرانو، کشرانو، همزورورونو او د اسلام شریک خواتین، میندو، خویندو، اوریدونکو د رمضان المبارک میاشت او د قرآن مبارک کتاب ستاسو پر کندی محله علاقه او کلی کې برادر محترم مولانا یار محمد صاحب حفظه الله ستاسو په خدمت کې د الله د کتاب درس اختتام ته رسولی دی تاسو الحمدلله څلور سورتونه دا پاتې شوي دي دا به هم ختم وی د پروګرام چی کوم ترتیب وو پچیس رمضان المبارک سهار نه بجې د دې پروګرام یو ترتیب داسې جوړ شو انعقاد شو په دغه ورځ باندې په دغه ټیم زمون په علاقه کې معجز فقیر اوم د الله د کتاب ترجمه ستر پر رسولې و او 25 تاریخ سهار نه لس بجې دايې اختتامي دعا وه لکه څنګه چې تاسو او موږ اوس راغونډ شوي يو. خو د حالاتو او د حادثاتو نه صرف د الله ذات خبر دی، څه به کېږي، څنګه به کېږي او کله به کېږي. انسان خپل تقدير، او خپل د وس د لاندې ماتحت الاسباب انتظام برابرول کوي مافوق الاسباب کارونه دا به رب لا یزال دي او تقدیر د تقدیر منافی نه ده او تقدیر د تدبیر سره موافق نه ده دا دوه مسئلې دي اوله مسئله دا موږ په خپل تدبیر کو خپل انتظام وکړو او خپل جد و جهد منډه او کوشش زمونږ د وس د لاندې دا په موږ باندې یو منډه ده او سعی ده او حق دی دا وکړو مخکې تقدیر دی الله څه غواړي څنګه غواړي کله غواړي څه کوي نه دې پته مونږ ته نشته او دا زموږ کوشش او محنت دا له دغه تقدیر منافي نه دی کوم چې رب کائنات د بندګانو لپاره لیکلی دی او دا مو دیامه مسئله بدا یادو چې تقدیر و خامخا د تدبیر موافق نه چې د یو تدبیر او انتظام وکي ستاره انتظام موافق دي د الله په صلا او د الله د طرفنا او قضا ستاره تدبیر موافق شي ها دا دریمه خبره او دریمه مسله یاد کړئ چې کله کله انسان یو تدبیر وکي او اکثر دا چې الله پاک کوي دا عادت کریمه رب کائنات دا ایمی ده چې اکثر د تدبیر موافق فیصله وشي دا درې واړه خبرې د موجوده حالاتو او ستاسو په دې محله کې د درې واړو خبرو تطبیق مونږ داسې کوو مولانا صاحب او ستاسو مشوره دا وه پچیس رمضان باندې به زمونږ دعایي دا تدبیر و انتظام سیټینګ سیټینګ ټول روانو چونګي صاحب ځان باندې دا خبره وه او مشوره وه کوم ځای به خلک کېني، څنګه به کېني، کوم ځای کې به کېني، بیان به کېږي، دعا به څه ټیم شروع کوو، څه ټیم به ختموو، شاید اعلان به هم شوی و مخکې نه دا رنګ چوبیس شپې باندې او چوبیس تاریخ باندې د درس په وخت کې اختتام کې د درس آخري حصه کې د حوادثات کبرا نه حساب دا یو پای کې د والدین وفات ته چاهه والد صاحب او کو چرته والد صاحب دا په حادثاتو کې یو حادثه ده زمای زمون د مسلمانانو ورونو کم چې په لوی حادثاتو کې حوادث کبرا ورته ویل شي سواخی کبرا ورته ویل شي او طامه الکبرا ورته ویل شي د دنیا حواله سره طامه کبرا دا ده چې انسان والد یا والده د دنیا نه لاړ شي او دې ته حادثه څه کوي چې د انسان په حق کې دا انسان د دعا نه محروم شي د انسان حق کې دغه انسان چې د چا والد دی د چا والده ده د دنیا نه لاړه او یا والد صاحب لاړه دا مولود دا بچه د ده په حق کې نقصان وشو هغه نقصان دا د دعا نه محروم شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څو پورې چې انسان ژوند دی د دعا کوي او موس کوي تلاوت کوي نور اعمال صالحه کوي او دا دعا د بچی په حق کې کور او پلار هر څومره تا ته سخت برخ کاری او تروش خوی ښکاري او سخت زړه ښکاري خیال ساته د بچی په حق کې دی د الله په دربار کې بچی شاه دعا کوي الله بچی می کامیاب کړي الله بچی می کامیاب کړي او دا وجه چې سلف به کله د هغوی والدین صاحبین وفات کېده نو په هغه وخت کې به دا یوه خبره کوله د رب قضا ده زمونږ پرې رضا ده د الله د قضا او زمونږ د رضا نه چاره نشته لابودي ده خلاصې دې نشته خو دا اوښکي او دا خفګان په دې نه دی چې د الله رضا او د الله قضا مونږ ته منظور نه ده نو مونږ خپل طرفه کوشش کوو چې الله راضي کو او د الله قضا خپل تسلیمو او خپل به قبلو او خفقان پدې ده پریشان پدیو چې مونږ د خپل والدینو صاحبانو دعا نه محروم شو خبره سمې راځي کړم د خپل والد صاحب یا د والدې د دعا نه محروم شوي یو په دې وجه خفه یو په دې وجه پریشانه او خفګان په دې وجه باندې دی دې وجه نه دا یو لوی حادثه چې کوم په معاشره کې راځي په انسان باندې دا حوادثونه چې کوم دنیوي لحاظ سره حادثه راځي نو تاسو وکړو تدبیر د تقدیر منافی نو او تقدیر د تدبیر موافق هم نشو تاسو وکړه هغه تدبیر چې مولانا صاحب محترم او دای ملګرو جوړ کړو هغه تدبیر سر ته ونه رسیدو او نن تاسو وګورئ تدبیر جوړ شو او دای افتتاح او شروع شو امید ده تقدیر به انتخاب تا تقدیر به ان شاء الله اختتام ته د تدبیر موافقت کوي ان شاء الله الرحمن د الله پر خای راشه چې یو استاو زمانه بار تربیت سره چې د انسان اراده د الله د اراده سره مقابله او ټکراو نشي کولای عزم هم سر ته نشي رسیده او عزم نه پوره کیږي کارم نه پوره کیږي سو ګور دي چا نه غوښتي وای الله یو طرف ته رب رب لا یزال فرمایي او بل طرف ته محبوب کائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا ټول انسانان را جمع شي تدبیرو کی انتظامو کی ددی حوالی سرا چی تا تا خیر و رسی فیده و رسی کامیابی و رسی نیاد ساتا اے صحابی اے دا اللہ بندہ و زما امتی لن ینفوک دا خلق بخلو ارادو کی نشی پورا کی دے په متعدد کتابونو کې ښه مستند کتابونو کې علماوو د ده احوال ذکر کړي دي. یو ځل داسې یو مجلس ته راغی لکه زموږ ستاسو دا مجلس نیکان خلک پکې ناست علما پکې ناست دیندار خلک پکې ناست د الله کائنات مخلوقاتو کې خاص طور انسانانو کې داسې سوچتا او کنه تاسو نه تاسو کوم چې الله پاک دغه د مرزي مطابق ټول فیصله سر تر سي خبر څه مشکله تاسو تاسو په معلوم دي چې دا کس د خوخي او د مرزي مطابق فیصله کوي یو روخ ظاهری تصویر کا پهلا روخ، پهلی روخ، دا ظاهری روخ دا دی چې نه دا د مرضی مطابق فیصله نه ده ځکه یو بچی وای ما هلکه پرېږندلی وی خیر یې سوره وي چې دا یو جوړه خو یې کم از کم استعماله کړی الله اکبر الله اکبر پنځه منټه مات ورکوي تاسو ټیم پوره شوی څوک جواب را کولی شي او که نه شئ دلته سوال جواب کړي او ورته سمج خبره سمج کې راوړی ما ته سوچ وکړئ فکر وکړئ زما خبره غوږونو باندې واورئ توجه زما خبرې ته پیدا کوي یو منټ ته نور ټیم نشته محلي نه وځه علاقې نه وځه د حجرې نه وځه د مسجد نه وځه بس کنه دې نه مخکې نور ګډې وړې خبرې وکړي او ته فرمایي تاسو دې روږي روغ ته ګورئ چې زما دې شغلې شغلې ته ګورئ دا خو د الله د مرضی مطابق بس زه د الله په فیصلو خوشاله چې کله زه مخکې نه د الله په فیصلو خوشاله الله پاک زما د مرضی مطابق فیصله کوي دا څنګه نو باندې نه لږ نه وایي نن سبا ساينسدان کلاس پر او ډېر لوی تعلیم یافته ذهني هغه لوی خلک کمال ته رسیدلی خلک هم دا خبرې ذهن ته راځي عرض مې دا کو د الله پر رضا د الله په قضا دواړو باندې مو خوشاله یو دیو جن الله پاک د دنیا ژوند داسې تقسیم کړی دی کله خیر راولي کله شر راولي کله نقصان راولي کله فائدہ راولي کله غم راولي کله خوشحالي راولي کله تکلیف راولي نو کله راحت راولي دا تقدیر چې زخ کال به د قران عظیم شان درس پاتې شتم باندې کیږي پنځه شتم باندې باندې کیږي ولی ځکه پنځویشتم مراس یو حادثه پیدا کوم چی داغه حادثی د وجه نه به دا خوشحالی دنیوی اخروی د قرآن عظیم الشان خوشحالی د قرآن عظیم الشان خوشحالی دا خوشحالی به لک شامل استو کوم او ظاهری غم بنوانو او الله په کتابی کلو چی زما غندی بنده ناپویا او پای کې دا و چې یاره زما هم په پنځویشتم ده، ستا هم په پنځویشتم دی، زه مونږ یو یو بل ته به دعا کوو، داسې به ده او نن الله ستاسو په خوشحالۍ کې مونږ شریک او دلته رب ته د اسلام حکم اسلام حکم هغه دا دی یو طرف ته مور او پلار دی او دا ډیر خپلی او نستی رشتہ ده په دې ورځې غم او په څلورم ورځ باندې د غم اثر ختمول د غم اثر ختمول غم نه ختمېږي دوه شي دي یو غم دی او دیم د غم اثر دی ورته وایي درې ورځې پوره شوې ما لا چرته د خاري سیزو ګوره زه خو بوډه یم ما سره خو دا نه و لا شي چرته د انداز په ورانج راوړی ما سره خو نشته بوډه یې ښځه یم څه پرې کوم خاوند یې نشته تاسو راله چې ته وګورئ هغه چې ما لیزي او سیزونه راوړي هغه وخت چې کوم زینت و زیبو کمرې ته لاړه او هغه زېړ زېنت یې وکړ، واپس راووته، زنانه ټولې ناستې وې، خادمانې ناستې وې او ورته فرمایي، خبردار تاسو وګورئ، زه بوډۍ ښځه یم، خاوند مې هم وفات دی، خپله بوډۍ یم او خاوند مې وفات دی، مخکې راځي. زه بوډۍ شوې یم، خاوند مې هم وفات دی، نکاح هم زموږ نشي کېدی، خو بیا ستا صاحب ما ستاسو مخې ته لږ رانجه وکړه، توجه کوئ څه مې وکړو او دملاسته مو مزله شونډې مې سرې شوې، کپړې مې نوې شوې نو باس مونږ کې اوس توبه ده نو که تاسو دا ظاهر کې خوشحالي ښکاري اسلام مونږ ته هم دا حکم کړی چې ظاهر کې به درې ورځې نه بعد خوشحالي ښکاره کوي وشي به خبره او دا هم یاد ساتئ په ټولو غمونو کې لوی غم لوی د ملي غم دا د پلار وي د پاره د بچي د مور وي د پاره د بچي هغه لوی حادثه ده او موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک مرشي سوا د خاوند صرف درې ورځې د غم اثر په دوام ښکاري ولی دا ګناهګاره ده سر نه پورا مسله اورئ ښا غم چې دی د زړه دی دا راځي خامخا به وي څو پورې چې مقدر وي هغه سره د غم چې دی بس خفه ناسته ده دی زیر د زینت نه کوي دی سرخي سو پیدا نه کوي دی پاتې باس نه غوندي په واقعا د مولانا صاحب د والد په ابراهیم الله کې نن غالبا درې څلورم ورځ ده پنځم ورځ ده او سبا له به امید دی چې اختر وي بیا راتلم دعاګانو ته بیا کېناستل دعاګانو ته بیا خړې کپړې اغوستل بیا رشته دار راتلل او کله کله برابر شي کله کله مخالف شي حکمت پکې څه دی زه وایم که موږ وایي که نه وایي د دې به دومره وزن نه وي مسلمانانو د سیدنا علي المرتضی رضی الله تعالی عنه شیر خدا فرمان نے فرمائے عارف تو ربی بفسخ العزائم ما الله هغه مخکې پیژندلې دې ما الله هغه مخکې پیژندلې دې کوم وخت نه چې زما یو اراده یې د الله غلا زه یو څوک کوم الله بل څه کوي زه یو شان کار کوم الله بل شان کار کوي پښه خبره ما اب وی دیتا چې دا عمر دې چلیږي رب وی دی تا چې دا غو فیصله سر ته رسیږي بند وی دی تا چې د دوی مرضی سر ته نه رسیږي دا خواسی د دنیا سپي د قرآن نه باغیان د رب او د رحمان نه منکر خلک چغې باسي میرے جسم میری مرضی دا خو اسی چغې وایي زما مرضی ده دا خو دروغ وایي دا رمضان مبارک میاشت ته تاسو وګورئ زه پنځه منټه مختصر رسیږم سهار نه شروع شي کشمره ځان لکو الله او داغه ملائک سره لګي رحمتونه او دعاګانې را لګي تاسو دا کنه او یې دې کنه ان الله وملائکته یصلون علی المتطهرین دا کار سنت دی وکړه رمضان کې دی وکړه د سمجه نه دې وجې نه چې الله راضي شي دا په فرض وبدل شو دوه رکعته فرض یې وکړو دا په اویا فرض وبدل شو او بیا د روزه ونیوله سهار نه ماښامه پورې پوره میاشت تېرېږي غفر له ما تقدم من ذنبه د الله د نبي فرمان نشته کېږي ګناهونه معافي کوي مازیګري کې د موضوع د تکلیف د وجې نه انسان د خولې نه بدبویوځي دعاګانې قبلېږي او درې مقامه دي چې پای کې دعاګانې قبلېږي یو د روزدار دعا د روزه ماتي په وخت کې دسترخوان لګېدلي خوا کې دی الله له څه غواړي الله پاک یې ورکوي تاسو الحمدلله بیا ماښام لمونځ وشو بیا ماخوستن وشو پنځه لمونځونه یې دی به هلته ولیکي دی به درسره نه کېږي خو زما اوس دغه موضوع نه ده خپل مقصد ته راځم د رمضان مبارک میاشت وه ولې برکتي وه د دې وجې نه برکتي وه چې د عید د رب کائنات د کتاب سره تعلق دی تاسو الحمدلله او بیا دا رنګه هغه شپې ته وګورئ خو دې نه مخکې الله ته پته ده چې کوم وخت کې دا قرآن پاک د لومړي اسمان ته راغلی د لوح محفوظ نه. ټیک شوه؟ دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله مکه معظمه کې تیر کړ څوارلسم کال هم تیر شو مدینه منوره کې پنځلسم کال د نبوت دویم هجري نو چې نه حساب کې دې ته څه وایي دوه پاو سولس وایي درې پاوه درې سوه سره یو ځای کې نو څو به شي دولس به شي دا څومره شوه وایي دا درې پاوه نو یو کال تېر شوی دی څوارلسم کال پوره تېر شو پنځلسم کال کې پاو پاتې دی او په دې وخت کې الله روزه فرض کړه چې روزه تاسو باندې څه ده فرض ده روزه تاسو باندې فرض ده. پته ولګي دا روزه پنلسم کال د نبي علیه السلام په نبوت باندې فرض شوې ده. څوم کال باندې وایې؟ پنلسم کال باندې. او قرآن پاک پنځلس کاله مخکې په رمضان کې راغلی دی. پته ولګېده چې د رمضان میاشت د روزې د وجې نه فضیلت نشته او د روزې فضیلت د رمضان د وجې نه نشته بلکې که د رمضان فضیلت ته دا هم د قرآن د وجې نه او که د روزې فضیلت ته دا هم د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه دیو جنې د روزې انتخاب په دې کې الله پاک وکړو ور له رمضان مخکې نه رمضان و آدم علیه السلام دور نه رمضان دا روان دی رمضان رمضان خو نوم بدلېږي بدل شوی به وي خو لیکن اکثر نوم همدقه راځي میاشت همدقه رنګه روانه وه ډېر خلک به راځي او هغه به ستنېږي، دا د الله د امداد ثمره او نتیجه ده او چې کله د الله امداد راشي، نو د الله امداد سره به ته نری بهادر به اعلان به وکړي، بایکاټ به وکړي، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون کافرو زما ستاسو جوړه نه کېږي. زه جدا او تاسو جدا او که ته وایې چې زه د کافرو نه بایکاټ وکړم او د الله امداد خو ما نه ښکاري نه نو بیا به زما دښمن په ما غالبېږي نو الله وفرمایل ورپسې سوره نحل ذکر کړ چې خپه کېږه مه دښمن به هم دې خراب شي. او بعضی خلق داسی دی چی خیری ورته سوک کئی الله قبلی وسوک الله پویږی په خبر یو دایل ابو لهب دی ابو لهب سوک وو عبد العزا نومی یو شخص وو د نبی صلی الله علیه وسلم د کورنۍ کسو تر کاکا او تر بابا ورته ونیشي او د نبی علیہ السلام او د څومره ګرانو دومره ګرانو دومره عاشقو د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې خوشاله چې ای خپل یو مضبوط ویزا چې دا غخ خادم او ټول کارونه دا سر ته رسول هغه ویزه سره ازانه کړه صرف پدې چې تا قران شوی صرف په دې دسته وراره شوی دی ولیکن دا مجازي عشق صرف د خولې دعوا چې ته زما محبوب یې او تا سره زما محبت دی دا اصل نه دی دا ته کارېږي نو دیو جنا هغه شاعر وایي که نه گفتار کا غازی نه بن کردار کا غازی بن کردار غازی جوړ شه صرف د استاد باندې کار نه کېږي، کار چې کېږي ستا د محبوب او د محب زړه چې اغستلی کېږي په کردار باندې اغستلی کېږي. یو طرف ته عشق و مجازي لیکلو قرعونو رکو نن سبا حساب سره وینځه زاده کړه بل طرف ته د حق مسلې خلاف و د څه شي خلاف و حق مسلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی خلکو ته کوئی صفا باندې خلکو ته आवाज کوي ايها الناس اني لكم نذير عريان اے خلکو مکی والاو اے زما ما ماخیلو اے زما ترخیلو اے زما قام قبیلی دا نور ځامن چې څومره مقرر کړي دي، اجعل الالهة الها واحده، موږ به دا ټول الهه ختمو صرف یو الله ته به اله وایو. دا څنګه کېدای شي یار؟ دا دماغ نه مني، عقل نه مني، سوچ نه مني، فکر نه مني. پلار او نیکو د دې خلاف زموږ معاشرات د دې خلاف دستور د دې خلاف را روانو عجیب خبره ده اوس ومن یو اله ته الله